عجز او عبدیت بیانېدو او بیبي بی مریم له الله رب العالمین ویډیو د بشارت په تور چې ستاسو بچی له الله د کتاب تعلیم ورکړي د دې خودنه باور لکړي او د پوهې خبرې باور لکړي دارنګ الله به علم د تورات او د انجیل ورکړي ورسولا الى بني اسرائيل او دی به الله رسول ګرځي پیغمبر به ګرځي بني اسرائيل ولا پرې آیات مبارکه کې اشاره نه لیل چې عیسی علیه السلام د بدخار او ګننګار نو لکه څنګه چې يهوديانو ګمان او خیال کولو چې نعوذ بالله دا په والدي باندې تهمت لګولو او دارنګ په آیات کې دا وایي چې عیسی علیه السلام الہم نو لکه څنګه چې عیسایانو یې نصارا وي نه الہ نه د الله بن نه د الله زوی او لکه بعضی عیسایانو وي بلکې د الله رسول الله د کتاب او د سنت په هو ور کړی و ورسولا الى بني اسرائيل دا رسولا منصوب د بنا بر دی چې فعل ناسب محذوف دی د عیسی علیه الصلاۃ والسلام معجزات پر آیات مبارکه کې ذکر کیږي چون کې د موسی علی د عیسی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې د یونان د طب ډېر لوی دبدبه او چرچوا ډېر او خياران حکیمان او طبيبان موجودو الله رب العالمین خپل پیغمبر عیسی علیه الصلاۃ والسلام له داسې معجزات او نشانات ورکل چې دا غوخ غټ حکیمان د دین عاجزو هغه معجزات چې د علاج سره تعلق وو پړون باندې چې ویلا سراخ کو نو الله به دا نظر سم کو برګي مرض والا باندې چې به لاس راخ او الله باغ روغ رمټ کو نو دا وخت حکیمان او طبيبان د دین عاجزو او دا قانون د الله رب العالمین دی چې هر نبی له وخت مناسب معجزه ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغنو په وخت کې چرچه د فصاحت او بلاغت وا عربو بخپل قصائد او اشعار لیکل او په بیت الله کې به راويزان کړ او خلکو له چیلنج ورکول چې د دې د څوک مقابله وکي او داسې کلام دی پیش کی الله رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک جب نه داسې کلام جاری کو چې عرب دا غین عاجزو او په خپل اعتراف او اقرار کولو چې ما هاذا قول البشر دا د بنی آدم وینا او قول نه دی موسی علیه الصلاۃ والسلام الله رب العالمین په داسې وخت کې را لېګلو چې د سحر یو لوی چرچا وه د سحر دبدبه او غټ ساحران او جادوګرو نو داسې معجزات الله رب العالمین غل ورکل چې ساحران دا غینه عاجز شول امصاب وغردولا د اغینه بخامار جوړ شو او داسې خامار به نه جوړ شو چې حرکت به د نریم مار په شان ته کولو تیز بو او جسا او جسد به داسې او کانه ثعبان تا به کدا یو غټه اجدها ده او ترخ کې به موسی عليه الصلاة والسلام لاس ورکو چې لاس به رويستونو چمکېدو با لکه بیټری چې چا سره یو رڼا کوي نو عیسی علیه الصلاۃ والسلام له الله داسې معجزات ورکړ چې هغه وخت کې طبيبان او حکیمان نو غیر دین عاجز شول انی اخلق لكم من الطين یقینا ز جوړوم تاسو له خټینا خلق په معنا د جوړولو انداز کولو سره دی مطلب دا عیسی علیه صلوات و سلام په اشکال جوړولو کې کاسب او خالق نو امام قرطبی رحمت الله علیه وی انی اخلق لكم ای اصور و اقدر لكم ز جوړوم او انداز کوم تاسو لرا من التین د خټینا او یا معنا دا چې بعضی مليانو باطل پرست خلکو دای باندې بی دلیل او د ځان ځنی سيزونه حرام کړیو لکه نن سبام جاهلان وې دا شیخره دا مخره دا در له حلال لدا حرام له تحلیل او تحریم دا خو به الله کوي نو يهوديان باندې بازي بی دینه او جاهلانو مليانو ځنی حلال سيزونه حرام کړی او عيسى عليه صلوات و سلام ورلوې دې د پار راغلم بي دلیل چې دره دای کوم سيزونه حرام کړی چې داغه حلت در ل بیان کوم نو بیا باز په معنا د کل سره د دې ځکه چې کوم سيزونه در لدی د ځان حرام کړی نو غټول زتا سول حلالوم خو تعبیر دې نه په باز سره زکه وکړو چې دای کوم سيزونه حرام غنل نو پاغي کې باز دامو بلکې الله رب العالمین عموما حکم په سوره نساء کې د تمام انبیا او ذکر کوي وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله هر پیغمبر چې موږ را لېګل او دې د پاره او چې داغه تابعداري دی وشي نو فتقوا الله واقعون اشاره د دې چې اتباع د سنتو کوي چې دای خو زما انکار وکړو د احس معنا د عرف ورآ امام بغوی رحمت الله علیه په معالم التنزيل کې وایي هر کله چې عیسی علی السلام له معلومه شوی او کتلی او چې دای خو انکار وکړو کفر وکړو او ابن جزی رحمت الله علیه په کتاب التسهیل کې وایي فلما احس علم علما ظاهرا دی لاغه امداد وی تحت الاسباب چې بندگان د یو بل نه مدد غواړي فوق الاسباب مدد به صرف د الله رب العالمین نه غوښتې شي عیسی علیه الصلاۃ والسلام تحت الاسباب مدد غوښته چې زه د الله طرف له دعوت ورکوم نو څوک به مې مرګره او امدادي شي دا دغه وخت بادشاهان او سردارانو د عیسی علیه السلام مرګرتیا او کا مرګری شول ور سره او دا حواریون ماخوذ د حور نه حور په معنا د سپینوالی راځي نو دایله حواریون مفسرین ذکر کړي تفسیر معارف وغیرہ چې زکه وای چې د دې زړونه صفا او تک سپینو په خالصه مرګري شو د عیسی علیه السلام سره دوکه پکې نه و د مکر نسبت الله رب العالمین له ابتداء کول صحیح نه دی ځکه اهل علم ذکر کړی چې د مکر دوه قسمونه دي یو له مکر ابتدایي وایي چې دا غي څه سبب موجود نه نه بغیر د څه سببه اسی به سچاله د مکر نسبت کې نو اسی به سمکر کول دا ظلم او زیاته دی الله رب العالمین د دینه منزه دی او هر چې مکر جزایی دی چې د عقوبت په تور باندې د مقابله په تور باندې یو سړی مکر کړه دی داغي سزا ورکه نو قران او سنت کې د دې نسبت الله رب العالمین لشوي دی او څنګه چې د الله رب العالمین د شان سره لایق او خایګي نو هغه شان ته مکر دی دې لمکر جزائی ویل کې دې شی د پدې سره الله رب العالمین موصوف کیږي په قران او سنت کې په موصوف دی ځکه دا د کمال قدرت او کمال علم نه خدا یو سړی مکر کوي ته د هغه سزا ورکې د هغه جزا ورکې د هغه مقابله ورکې د دې وجنه نصوص د قران او سنت کې د مکر جزایی نسبت الله رب العالمین لشوي لکه په دې ځای کې کفار او مکر کړه والله وی ومکر الله الله دا غي تدبیر او بندوبست کړو دا انګرست براشي وی ومکروا مکرا ومکرنا مکرا د کفارو د پیغمبرانو مقابله کې مکر کړو الله وي مونږ داغي بندوبس کړو په سورې انفال کې براشي ويم کرون ويم کر الله دې مشرکانو مکر کولو والله رب العالمین د اغي بندوبس کولو دغه شانتي تفصیل اهل علم او اهل سنت والجماعت په کېد او سخريه کې مکړه ده چې د کېد نسبت الله رب العالمین له ابتداء نکېږي د سخريه نسبت الله رب العالمین له ابتداء نکیږي او د جزاء په تور باندې چې یو سړی استهزاء کوي نو رب العالمین د هغه سزا ور کوي او دغه شانت معامله ور سره کوي جزاء من جنس العمل چې وي دا غي نسبت په نصوص د قران او سنت کې راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعا غوښته صحیح حدیث د سنن ابي داود وغيرها کې راغلي په هغه کې وی اللهم رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي الله تعالی بندوبس وکي او زما خلاف مکر او بندوبس مکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا غوښتي او پاغي کې ویلي ولا تمكر علي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين